دلته په دې صورت کې مخکې مسله د توحید ذکر شو دلته د دې مبارک مسلې په وجا ستاسو په مقتدا به تهمت لګي خو یا ساته په دې مبارک مسله بدګمان نه شي یا مخکې ویل چې ولهم آل معلوم من دون ذالک هم لها عاملون دیو دا پارا نورم گنده گنده اعمال شته دي دلته دا تذکرہ کوي چې مسلمان تر نزانو ساتي داود صورت اجتناب دا اوصاف منکرون د ناکار صفاتونو نه ځان ساتل او د رسومات باطلونه امهات د صورت دادی انقیاد به احکام اربعه تا داود توحید با په دوه آیاتونو کې عقلی دلایل به پنځه نقلی به یوي مثالونه به پدې کې دوی زواجر به شپږ نو تخفیفات بینه بشارتونه به نو پاتو آیاتونو کې خلاصه د دې صورت پنځه بابونه دي اول باب تر لسم آیات پورې اول ترغیب د راتلونکو حکمونو ته صدا حکمونه هم نه ډېر اهم دي بیا سلو احکامات وي د پارا د بندولو د فحشا اے کوفه والا خپل زنانه او تا سورته نور خو حارث وای مونږ ته فاروق اعظم یو خطر علی غلېو آی کرا تدا ویلو او خیخ پلو زنانو تا سورت نور سورت احزاب سورت نساء سورت احزاب سورت نور روح المانی کې وګوره در منصور د علامه سیوطی د ذکر کړی دا سورت پلو زنانو ته ویل غواړي او دا داسې بچلندو سره دا تعلق ساتي حتی چې پکې نکاح مراشي یعنی بچلندو سره تعلق تعلق تعلق تر دې پورې چې پکې رشتہ مراشي نو دا رشتہ اگر چې روا ده دا ګناه نه ده رشتہ جائز شو خدا تعلق الله حرام کړ دې ګوره کوی شوی په دې باندې کا کوی نه شوی غلط سوال اعتراض ختم شو چې یو زناکار بد چلند نه سړی خو هغه سره نکاح کولای شي نکاح خو جایز کیږي تورته دا نکاح خو جایز کیږي خدا دې مخکې تمهیدات وګورا چې د دې بد چلند سره دا تعلق څنګه پیدا شو نو دا تعلق الله حرام کړ دی ولې دې بد چلند سره تعلق پیدا شو دیو جنا چې تورې ولګاو دانا چې زما من مانی بې زتا چاته سکنزل کوما چاته سکنزل کوما الله نن خو خواندان خپل خزدا کم کم الفاظ کلا کلا دغه بیت کنزله وا ظالما هغه خو ابد الابد پتا باندې حرامه څنګه چې ستا به پتا حرامه ستا فاخم پتا حرامه دونه تنا پوی ته دونه نادانا وظالم خپل به نه پیژنې والذین يرمون ازواجهم ناپوهی خصوصا زمون په پښتنو کې خپکیږي مرونو همون کې دا عذابونه شته ده زما محبوب صلی الله علیه وسلم الله راضی خبره دا نه چې ناراضي کور ده تو تو مې مې راضي ما تاسو ته مخکې دسی حضرت عائشہ خبره وکړه یو ورځ زمنګ مور بی بی حضرت سودا رضی الله تعالی عنها د ډیره مشر زنانه وا بردوبار زنانه وا او ډېر ساده طبيعت زنانه وا صبر استقلال پکې الله ډېری خو ده د دې ورځ نبی عليه الصلاه والسلام لا د پیغمبر خدا د حضرت عائشه په نمبر کې ده سعود رضی الله تعالی عنہ ویل چې انها ویل چې زبا الله رسول صلی الله علیه وسلم لا الواوی سما ماشاء الله الواوی کړي ډېر خوشاله چې الله نبی به الوا وخري او شهر سودا رضی الله تعالی عنها الوا راوړله حضرت عائشہ بی بی ام المؤمنین زمغه مور هغه چین بجبین شولا چې ته دې سودې ته نه ګورې دا خپل نمبر جوړای زمان نمبر دې کوګې دې کتګې دې کنه هر دې تولې تورلا خیر زموږ مور بیبی لا پدې باندې غیرت نورم زیات شه غیرت نورم زیات شه عملی قدم یې وکړ الوای واغستلا هر سود رضی الله تعالی عنها پر مخ مبارک پورې وته پلا الا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوانو جهانو سردار ورته ګوري دا کده دې د وروې پته نه لګي یا به هسپتال ته یا به قبرستان ته رسولې چې زه وګه تمال الوا په کول نشي بل زین الوا را لاله ظالم تا الوا بیا تا دسی حرکت چې داغه په مخ پورې دی وته پلا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په خند پېښانه په مسکتوب په تبسم د غصه په تبسم د ناراضګۍ داسې ګوري صرف داسې کوي دا منظر ټولینی کنزل نشته بدر دې نشته دون یبنت صدیق ود صدیق لوري دا الفاظ وی وی یا حمیرا وسرخلی دا د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم الفاظ دانا چدسه تدسه تدسه نن موږ څه سوایو سم الفاظ دي سم کارونه دي سم عمل دي هر سودا رضی الله تعالی عنها ډیره خپه شو دا او سیده لاړه سیده لاړه هغه ما جیب ده دا څه نه کوي چې بس بیا د یو بل په سرونو کې ګوته ور کوي او راکا ګل دی او چغي دی او سوري دی او ویلا دا وت ودسي او نه نه بس خبره خاموشه خاموشه سره غلاړه ټیک ده بس غیرت ورغه الله دی خیر کی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم عائشه ته دی فراشه عائشه عائشه کې بیا هغه یو سات خبره ای خړې راو خيار وا عالم وا د علم دریاب وا د علم سمندر وا وس دا غیر رنگ تک زیړ شه د حضرت عائشه اوار رپیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشه دی فراشه رالاله دلته الله نبی خطا شوما ورته خطا کېدل خو دې په خپل ځای دی خلا پاسا نو مال خطا غیرت تا خپل غیرت وکړه کنه نو سا زما خپلوا ته زړه شوی دی مال خو د الوا غم خو پکار دی نو خو دې دسه کا وسته چې سکه نو بسا مسحضرت عائشہ کرا رواشته دی چرته هلا رنگ خلق زیل راغې خو اوس شیش ته نن سبا کوي حضرت اسماء کرا انپن انپن اسماء خپل نورې څه دوستانه انپن کې څه چیزونه راوست او د سعودي دازه د حضرت عائشې دازه چې ښا ما پورې دی الوا وته په لو ته بیا را پسې را لې اے د استقلال غر هغه ور سره را روان ټیک ده نبی به غواړي ټیک عائشه کرر روانه ده هر سودا رضی الله تعالی عنها را لاله الوا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم الوای خو ده حضرت عائشہ پزړه کې خوشاله ده اوس به نبی مخری سودا به مخری جوړه به مراشي ماشاءالله محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سودې ته یې سودې خپشه ویل ډیره خپشه ډیره خپشه ډیره خپشه ډیره خپشه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دوړ خپل مبارک لاسونه وړاندې کړي د حضرت عائشہ مټي ونی وي حضرت عائشہ ګوري مټي ونی ولې هر سودې ته وي سودې او سلوارا والا بس اوس کار کوا ماشاءالله الوا الوارا والا څنګه چې ستا سره عمل کړي د ستوګه هغه بیا حرم نه دی کړي خپشه و ډیره سخته بس الوایرا واغستا نو د حضرت عائشہ مخه په خېړ ک په سعودي خوشاله شي و ډیر زیاتل ډیر زیات ډیر زیاتا یا شیستا کارو شو د الله نبی ډیر زیاتا زم ډیر خوشاله چې دا بدل خلاص شو دا انتقام واغس الله دیتا ویل شي نه کنځل څنګه تا کور ودانې ته داسې ویلي څلور گواهان پیش کا اي سره گواهان نشته ده چې نشته ده نو څلور کړه تبا غوي قسم په الله یقینا زریشتنم قسم په الله یقینا زریشتنم چې څلور کرت ده دا خبره وکړه نو ول خامسته په پنځم کرت به الله انا تعالی لعنت د الله دی په د باندې کوي دې د درو جنونه یعنی په ما د الله لعنت کز درو غیم خاوند طرفنا خاوند لپاره د باندې بوس د سزا نه بچ دل بوس اتیا دوری نه ورکول کی اوس خزا اوس خزا باندې نو اوس با قاضي هغه ته متوجي شي دا چې سوای دا حق وای کا خدا خاون سره غضب ذکر کا چې دا به په ما د الله غضب او د خزه سره لعنت ذکر کا نه د خزو سره د سړو سره لعنت او د خزه سره غضب ولې زنانه د لعنت نه نه یریږي ځکه دا د دیو د خله یو سبق دی ولا نتنی ولا نتی وداسی وداسی دا لعنت لعنت پتا دې تلانتی دا ټکه د خزو دی دیو جنا د دې لفظ نه دا نه یری دی دیو د پر الله انتخاب د غضب کو تو آیا په ماده د الله غضبی تو آیا په ماده د الله قهر وی کزما خاوند رښتینه او سړی د پر وای وای چې په ماده د الله لعنتی زنانا لعنتونه ډیر وای دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته بیان کاو ویلوا زنانو ما تاسو په جهنم کې د ډېری ولیدای یو پاسه دا وید الله رسول پس ورته تکسر تکسرن اللعنه تاسو لعنت لفظ ډېر زیات وایي وتکفرن العشیر د خاوند ناشکری کوي لعنت لعنت لا لفظونه زمو په کورونو کې دي الله ولولا فضل الله علیکم او کنه فضل د الله پتا سبانه پر علی غلو د دې صورت دا ولولا فضل الله بار بار برازي او د هر ترجمه به موږ جدا کو کنه فضل د الله پتا سبحانه چې دا سورته را لګلې او رحمت د الله نه ځان کار کوي مسلمان عبد الله ابن ابي با په نبی پسې متصل ولاړ ځان ته مسلمان وای کنه دا یو جماعت منکم لستا سنا تاسو ګمان مکوي په دې خبره شر لکم چې دا شر ده تاسو د پاره بل هو خیر لکم بلکې دا ډېر غوړه ده تاسو د پاره د هر یو انسان د پاره د هر یو کس د پاره د دیونه هغه چې دیو کسب کړي عائشه ډیره قریب ده نبی زړګي ته الله په دغه عائشه اوس غم رسي دیو جنا چې په دنیا څوک نیاز ونه کی نوله په هودج کې پکې جاوا کې پټه اوله په دې وخه باندې د سپډا غډي غلې ولې نسورې چې دا سونه مشکلات جوړ شو مونږ به د آقا صلی الله علیه وسلم غلامان یو د دنیا غلامان باندې ګورې ښا یاد لرئ دا خبره وزن سره پړه ولي کوي حضرت عائشہ خو په هودج پکې جاوا کې او څوک د ام المؤمنین د مسلمانانو ابای د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم بیبي زمونږ ابې د ټولو مسلمانانو مور اپ کی جاوا کې بندا کلا چې دی واپس ای کې راغلې یو ځای کې پړاوا چولې شپدا حضرت عائشہ صدیقہ وای زا قضای حاجت د پاره لګلره لاړم حضرت عائشہ د خپل خور اسمان یو هار اغسته هار چې خورې ز زما مال خپل هار راکه زو بیا راوړم شان ربانی ته ګورا وې چې کله زو واپس ما غاړي ته سلاس که هار چرته ده داغه دا دغه ډیر نری نری وېست شو کېدل دی یو حضرت عائشہ کم عمره بل حضرت عائشہ پردیشه وی خپه شمانو التمی داغه پتا راش کې ولګیدم او غرض می دا و چې ما ته به ساریږي نو چاته ونه ویل او دغه په تلاش کې ولګیدا ولګیدا ولګیدا په دې کې جو د صحابه کرامو دتلو وقتو دا هودا جو د کی جاوی کم خادمان چو هغه راغل دی کی جاوی او چتا کړي پوخ باندې خو دی خدا پته نشته چې عاشه پکې دا وکنه دا ولی بدن نه کمزور ما هلکه پلکا ما او کم عمر ما علم عمر ترانه چې عاشه پکې دا وکنه روان شو صدیق اکبر هم ده هغه ته علم نشته چې زما بچي نشته او کی جاوا سره روانه محبوب عالم تم پته نشته چې حضرت عائشہ په کی جاوا کې نشته او کی جاوا ته شروانه او دی وای ما ته د غر نه په پته لګي وې پرې رمړه سړا خورا نبی هو فرشت نبی هو ولی هو فرشتہ اگر الله رب العزت علم غیب چاله نه ور کوي محبوب تدا پته نشته کی جاوا سے روانه خوا کې کی جاوا روانه ده هغه عائشہ پکې ده عائشہ چرته ده لاړه لاړه هر ته شوی چې زرالم سنگسار دنیا پرتا اچھا نشته ده نه وخشته ده نه انسان شته ده بیا مو خیارا او ماشاءالله ویل کا زمانو چرته بزم کا زمانو لار برانه خطا شي کا زمانو په بل کند بروان شم نو خبره دا ده چې زبردست پیغمبر خدای او پړاو ته برسي ما بګوري نه بیم نو واپس برا پسې راځي نو صادر می خپل واغستو شان ربانی ته ګورا چې الله زوده کړي صفان ابن معطل د صحابي دی رضی الله تعالی عنہ امین الجیش د لخر امین امین الجیش بده توای چې لخر نه روسته به کسره روانو چې څه شی با د لخر نه پاتې شی هغه به اوچتاو پرده په مخ باندې راواچولا صفان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ خچوکړه زپو خبرې سره شما او فرمایي چې قسم په الله والله ما کلمنی کلمتا ما سره یو خبر هم دا ونکړه ولا سمعت منه چې ورسېدو بس په دغه ځای کې بیا منافقان تبا شوی دي پراپګاندا فرشوا چې حضرت عاشق اوس پاکه پاتې نشولا دا د صفان سره د لارا وا بس دا خبره شروع شو عبد الله ابن ابي اول برخه واغستا او بس بیا یو یو یو یو بلنګ جوړه شولا د دې منافقانو په لمسه کې درې صحیح مسلمانان هم راغلل یو حسان ابن ثابت مستاح رضی الله تعالی عنہ او حمنا بنت جهش دا ډېر درې کلک مسلمانان هم د دیو په دای کې رالل او حضرت عائشہ صدیقہ پس خبر شروع شوه دا سه مرز را لچ نبی علیہ السلام ته دا خبر را ورسه او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم دې خبرونه خبر شو د سی اورز امراله چې صدیق اکبر خبر شو غم ده په مدینه باندې وران ورانی ده په مدینه باندې صحابه خپدي زکه په مقتدا او په نبی باندې تهمت لګیدل آسان کار دی صدیق اکبر خپا فاروق اعظم خپا نبی علیہ السلام خپا خدا پته نشته فاروق ته چې عائشہ پاکا صدیق ته چې عائشہ پاکا پیغمبر خدا ته چې عائشہ پاکا یعنی په یقین دا علم نشته ده ما سوا داګه نه چې الله رب العزت خپل حکم راولېګا قران اورانی په مدینه دا حضرت عائشہ وای زه خو خبر نه ما مدینه منوره ته زرا ورسېدم زه بیمار یم محبوب عالم صلی الله علیه وسلم هغه په خوانه مين را سره نشته دینه دا علم راغی چې نبی ته عالم الغیب نه وکړه ورنه عائشه سره بدول نه مینا کوله وای هغه مینا بنوا لاره براغه کې بناست ویل دا څنګه ده مخکې ویل عائشه څنګه ده وس ویل دا څنګه ده پته راته نه وا چې ولې د الله نبی په دې کې زړه را سخت بیمار هم زما ترور ده زما دا ترورې را سره ده مونږ داسې قضای حاجت د پاره د سلری رواني و زما خپا ون خطر نو پدې کې زما د دې ترورې د لاسه د خلې نه یو خبره وي تای سمیت مستح الله دې مستح هلاکی دا د خپل بچیو وی الله دې مستح هلاکی ما ورته سوا به الله دې ته پویا کې ته بدري صحابي ته دا سوي و بیا دا خبره وکړه ما ورته بیا سخت الفاظ سره چې به ته دا سوي ته ولې خیرې کې ما ته جواب ولګې تا ته څه پته ده تا پسې مشتا دله څه خبرې کوي پیمل څه کوي نو هغه زلګ اندازتن پوی کړم بس قضای حاجت ا ختم هغه زنه واپس رارم پته با کې می د چنواله وشو بدن می اوار را پیدا کور ته واپس رالم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله د خپل ابي او د دادا کر ورشمه نبی علیہ السلام ورشا شي بلا تحمل ما ته اتلی شي زلالما چې کله الله الله زما په وای او په دادا باندې قران اورانی دا ورالم به چې کله زلاړم یو انصاری زنانه ده اغام دا زما مورم دا وې زما مور تماوي چې ابي دا خبره ده چې کیږي رښتیانو یا غره ته تسلی راکړي چې او زنانه خپل خاوند ته ډیره محبوبه نو دا وی دشمنان ډیری حسدګر ډیری ومارته په خیر خبره راته وکړه سرسری تسلی را کوله خو زما د ابای حالات بدلو یا انصاری زنانا هغه وانه هغه نه ما پوره تحقیق وکړو هغه ما ته ټول حالات بیان کړو چې کله دا ټول حالات غیر ته بیان کړو ما خپل ابای ته وې چې ابای محمد عربي صلی الله علیه وسلم د دې خبر ده ته باته چې ولې ده خبر ما ورته چې زما باجان صدیق اکبر هم خبر شوه هغه ورته چې ولې ده خبر شوه ما ورته چې الله دې پتا رحم وکي د دې خبرې څونه چرچا شوه تازه نه خبره ولم دې کې زما د خورې نه چګي ګوتلې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بر په بالا خانه باندې ده د قران تلاوت کوي پته ولګي چې چاله سونه لوی غم راشي نو معلومیږي دا چې کله تسلی شه د نسوک دی وای رونو یو د الله کتاب دی بس ته دې سره مشورې غا ان شاء الله الله بتا محفوظ ساتي صدیق اکبر و تلاوت کاونو قران سره مشغولې ده خپل لړل تسلی ورکولا دا یو د الله کتاب دی چې درنځورو زړګې پرې پټه کیږي کله چې چغه واغسته واورې دلا زر را کوشو ویل په دسه چلو شو به مور ورته وی چې دا دغه واقع نه خبره شو خبر شولا د صدیق اکبر چې د حالات او توقات عام په جړا شو مور هم جړل واشي هم جړل سویل بشید الله پکړو کې عالم الغیب نه ده صدیق اکبر په غم غم کې په جړا جړا کې واپس لاړو بیا یې قران کولاو کو د قران سره مشغوله ده پدې کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا لوی غم ده په دې لوی غم کې سړی ته خپل خپلوان خپل یاران دوستان اگر او غاړي چې مال تسلی خورا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله علی المرتضی راو بالا حارث راول حارث ابن زید حارثہ داشه تب داشه په بارے کې سوي زنانا ډېر زیات دي ددن علاوه به الله تعالی درکې خدای الله رسوله ته د بریرې نه معلومات وکا پورا معلومات د بریرې نه وکا پیغمبر خدا بریرې را طلب کړه اے بریرې داشه په بار کې ته څه داغه ورته یا رسول الله په یا نشولا دا خبره دونه بعیده وګڼله لره وګڼله په یا نشولا یا رسول الله کم عمر دا دا جن د کور بيزه راشي د وړاغې ګلی نو هغه ترنه وخري یری د دنیا په کارونو کې بولګي پیغمبر خدا په صفال فاز کې وی چې بریری دا معلومات درنه کوم اور ته سبحان الله پاکی دا الله لرا دا خبره او حضرت عائشہ ډیر لری لری ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زینب ته وا زینب ستاخو بندا ستاخو ذره ده خو زینب عائشه مبارک ته سوي هغه زر په خپل غوګرو غوتی کې خو دا خبره د عائشه مبارک زبرداشت نشم کولای چې واورم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ته دی الله ډیر خیرونه د امت نور کی د زموږ د آقا صلی الله علیه وسلم په دې خیستا زړګي باندې پټای لګولې په عمر تراشا عمر زخه ډیر خپایو د مسند احمد پر روایت کې عمر زخه ډیر زیات خپایما یا رسول الله ولی به عمر ته دا خبره نه خبرېږي هغه چرچو نه خبرېږي د منافقانو خو ډېر خپکړم عمر ته سوې عائشہ پاک یو کنا پاکا صدیق فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ الٹا د نبی علیہ السلام نه تپوس کړي یا رسول الله یو څه تپوس وکړو یو دا کوم چې من زوجکا ولې ګنده مچې ستا په دې خيسته مبارک بدن باندې کې ناشته شي و اے عمر ادا سے خونه شي کې ده ول چې بعد ګنده مچې الله ستا په بدن باندې حرام کړي څنګه داسې بي بي الله تعالی درکې چې ګندې او صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ویل دا الفاظ ویل لولا یا د دې حضرت فاروق اعظم دغه فقره بیا وحی شوې ده رستوا پورې آیات کې 16 نمبر آیات پیغمبر خدا چې د فاروق اعظم دا وینا غانې واورې ده اړته ایلوی تسلی شو سیده مسجد نبوي ته ورغه حمد ثنا ویلا د نبی علیہ السلام په دې خیسته مخ باندې دا وخت کې روان دي ګیره مبارکه دا وخت کول لمده دا ویل خلکو دا منافقان ما د خپل اهلیه په باره کې ډیر زیات زوروي خپه کوي به او پیغمبر خدای او دردمن تقریر وکړو خو بیا صحابه چونکه صحابه قابو پورته شو صدا خلکو سرکوبیو کې خو نبی علی السلام بیا کېناول محبوب عالم د مسجد نبوي نه سیده راغی وی چراغه حضرت عائشہ وای زه خو ما کور کې یو ورځ تیر شو را ټوله په جړه او زما ابای په ما باندې د درې دنیا زړو کیا چي او زنه ګرمېګم دوش په او یو ورځ مسلسل جړاوا مسلسل جړاوا وې زما مور پلار ته وی چې د دې ځړه به وچی وی هغه یې چې الله یې محافظ دی الله یې محافظ دی ما پلار مې هم جاړي زم جاړم نه خوب شته ده نه د صدیق اکبر په کور کې دیوا بلیږي نه د صدیق اکبر په کور کې چوله جلیږي هیڅ نشته ده جړا دا جړا د خپل الله تکړه چا دا و زما حالات عجیب شه زه په کټ کې ما پرې کې ما کاته ابو عالم صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کو نبی علیہ السلام راغی چراغ نبی علیہ السلام مخ کې زما په خوا کې نه کېناستو دی وخت کې زما په خوا کې کېناستو حمد ثنا ویلا او د حمد ثنا نه رسته ویلا چې عائشه ستا په باره کې موږ خبرې اورو کواقع دا سی الله نه توبه وباسه بنده چې اقرار وکړي نو الله یې معاف کوي او که عائشه دا نه نو الله رب العزت وا ستا صفائی او الله بستا چې کوم ده پاکي به الله راولېږي او چې څوک دنیا والا سوای نو وای دی فاشه سپا سپا خبره وکا مونږ ته ترکبه پورې به مونږه زوروي زکه د خپل حالات او معلومات سړی ته پخپل ای عائشه مونږ ته صفا خبره وکا حضرت عائشه وای زپاسه ده نه شما خپل خپل مور سهارا می واغستلا اوخ کې می بند شوی او کې نه استما ملا می ټک ټک کوي زما د ملا حالات وایو الله ته معلوم دي سورز او سکلی نه مسلسل جړه مسلسل جړه مسلسل جړه اے پدې کې ما خپل ابای ته وی داجی ته وی صدیق اکبر شابا جان ته جواب ورکړو اگر ته بچی زب څه جواب ورک ما خپل ابای ته وی چې ابای ته جواب نبی علیہ السلام لا ورکړو بچی زب څه ورکم وی الله زما سترګې اوخ کې می بندې شولې مارته یا رسول الله کزنن تاسو ته وایم چې زه پاک یم او واقعي چې قسم دې چې زه پاک یم او تاسو زما دا خبره نه منئ او که زه هم چې ناپاک یم نو دا خبره ټول مني نو زما حال نن د یوسف علی السلام د اباجان شوه د یعقوب علی السلام په لړ کې ډیر واړه ورا واړه خو را نه غي ذهن ته امیر زمانن دا باجان د یوسف حال دی چنما اشکو بسی وحزن الى الله زب خپل ظاهری غم او خپل پټ غم به الله تخکار کوم والله المستعان على ما تصفون الله مدد کوونکې پاغه سبانه چې تاسو بیانوي دا خبره د برداشت زما د برداشت نه بهر زه د دې برداشت نشم کوله والله المستعان على ما تصفون وی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې د وحی آثار شروع شول وحی آثار په نبی علیہ السلام باندې بیا داسو کسر سلطن علی صفوان لکه زنجیر چې په ګټ راکاږي دام د وحی ترتیبو خدا به ګره ډېر سخت وحی وا دیم ترتیب د مچو بنگاره مچو بنگاره دا براغه مونږ ته پته ولګی دا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به وسوه شروع کی وزا خو پړه کې مطمئن ما زما به استلاړه پړ مخ پرې وت چې زما د بچي به سهال او ما چې صدیق اکبر کتو نو د مخ استواړه چې اوس به څه خبره راځي پتا کې سره الله استبرا اترا ولېګا عائشه زیر حاصل کا وزبا به زر علامه زيو چتولما چته د نبی صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کا مار ته زبد اچا شکریا نه ادا کوم به د خپل الله تاسو زما خبره نه منو دا دا په پیغمبر خدای واجب خوشالي او د نبی عليه السلام ویوارا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا د نبی د ډېره خوشاله خبر د صدیق اکبر لا سی واغستو په خپل سینې کې خودو چې صدیقا زما اوستا غرشتہ الله کټ نکړلا او زما ابا جان راغې چې مخکې زما خو عالم نه راته او په دا وخت کې راغې زید تندې په مخ مینځ باندې خپل کړم چې بچي زما د آقا صلی الله علیه وسلم په لمن د داغ کې نه خو دو زمون په لمن د داغ کې نه خو دو د چا اولاد چې پاکبازي د غي مور خپل عزت مندي اے زما بچای کم اسمان دې چې په ما سورې کوي کم زما کدا چې زه یو په پورته کړه چې زه خبر او کم چې پاره باندې علم نه لرم بچای عالم الغیب خلو کنا او په مسلمانانو کې د خوشاله یو لهر شه پتر لګی دا سورځي په نبی څنګه تیر شي غیرتی نبی غیرتی صدیق هر چا باندې الله دې پچا نه راولي چې پچا راغلي او څوک دې د دې خبره تصور وکي هغه ته باندې دې غم پته ولګي چې زما د آقا په دې خيسته زړګي باندې څه تیر شول ان الذي جاءوا دا آیاتونه رالل د حضرت عائشه په صفای کې اتل آیاتونه وما سوچ کاو چې الله با نبی ته د وحی خفي په ذریعہ خبر ورکړي رس وراته علم راغې چې الله سونه آیاتونه را لګري او تر قیامت بلوسته شي ان الذين جاءوا بالافك یقینا آکسان چرات لې کړ دي په دروغو امام احمد بن حنبل ډېر زیات پریشان و وې په خوب کې صدیق اکبر ولید وې احمد ولې خپه ولې پریشان یې ډېر نورته احمد ولې ته د محبوب عالم د محمد رسول الله چې دغه په بیبي باندې تهمت لګېدلې لوی ابرخه چا بار کړي وای تاسو عبد الله ابن ابي ابن سلول اور بڑا بوج بوج اٹھایا چاچ لوی بوج چت کا عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق والذي تولى كبره اکس چې بار کړه لوی ابرخه د ګنا د دیونه د لپاره عذاب دی لوی دا واقعا د افق امام بخاری 363 صفحه ولنی جیل کې 696 صفحه او دیم جیل کې ال تو غره په تفصیل سره لولا اسمعتمو دې ځکه الله مسلمانانو ته خصوصا منافقانو ته زور نه مسلمانانو ته دا بیانوي چې دنیا کې بداسه تهمت لګيږي نو تاسو بچ کوئ دیم باب دے تر ستائی سیاتا پورے زجرون دی منافقانو تا عذاب دی مومنانو تا په وخت د بدنامي لګولو کې او صاحب دی او صاحب د منافقانو په ذکر کوي تخفیفی اخروی ترغیبات مومنانو ته بیا بشارت جب لینے لگے چپ دے جب ہم دے ہو بلنا غستلا استلا قونه کلا چراغ استلا تاسو دا خبره به السنتکم په خپل جب او ال تاسو په خپل خلو باندې اغه چې نشته تاسو لاره په باندې علم او تاسو ګمان کو په دې باندې هي نه چې دا اسانه خبره نو اتباع دی او ته د ادب ورکړی شي ومن سب عائشہ چا چې حضرت عائشہ ته کنزل وکړ الله الله د دې وجل شي وجد ادا چې د مخالف د الله د قران دی ومن خالف القران قتل قرطبي په دې ځای وګورئ 205 صفحه کې خصوصیات د حضرت عائشه والله علیم حکیم الله د علم ولا ذات او حکمت ولا ذات ان الذين يحبون يقينا آکسان چې خوخه چې خوره کې به حیاي پاکستانو کې چې مان ولدي دی لپاره عذاب دې دردناک په دنیا او په آخرت کې الله دې پوي او تاسو نه پويږي ولولا فضل الله دیو دا پار عذاب دے دردناک پا دنیا و پا خیرت کی سخت عذاب بئی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے رست زمانہ دا بیا حضرت حسان رون شوه دی نو ده په درشل باندې دروازه ولاړ دی نو د سی وای حسان رضان ما تزن بریبا دا سبا کوي نو د خلکو د غافلو د غفنه دا نا خبره او وږي کله چې دا خبره وکړه نا تابعیه الله د دې په باره کې ویلي چې د دې لپاره عذاب عظیم دی عذاب الیم دی دا ور استاد دروازه کې دا خبرې کوي حضرت عائشہ ول پردا دا عذاب وو کنه چې د سترګې لندې شي بس نور څه غواړي ته او د حسن شان تا ته پته نشته پیدا غا حسن دې چې د زما د آقا صلی الله علیه وسلم نه د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دفاع کړي په خپل الفاظو کې او دا ودا سویل فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء زما ابای زما مور پلار زما عزت د عزت د محمد رسول الله نه قربان شي دا حسن دی او د حسن ته زما آقا صلی الله علیه وسلم په منبر باندې منبر به ورته نبی سماو ولولا فضل الله کده سه نن دنیا والا چا سره وکی تر مرګه پورې به حضرت عائشہ د حسان په بدای باندې خپکی چې نه بواید د بدی او کړه فضل الله پتا سبا دے چې تمیز د مؤمنې کړه د منافق نه او رحمت د الله نه چې دا آداب را لګلی او یقینا الله دې مهربان رحم والا یا ایه الذین آمنو ایمان والو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان چا چې تابعداري وکړه د قدمونو د شیطان د مجرم دی ولی ځکه دا شیطان امر کوي په بے حیا او په منکر باندې او کنه فضل د الله پتا سبحانه نه فضل د الله پتا سبحانه چې قران را لګلې ورحمته رحمت د الله نه چې تاسو د شیطان نه بچ کړي ما زکا منکم من احد ابدا نبا پاک کړه لستا سنا یو تن هیڅ کلا لیکن الله پاک ای چاله رچو غړي الله دې اوریدونکو علم والا ولا یاتل اول الفضل منکم مستام پدې کې راغله او او خرچه په مستا باندې با صدیق اکبر کولا کله چې پتا صدیق ته ولګی دا چې ګورم استام زما په بچی باندې تهمت لګولې قسم او خور قسم په الله بیا به خرچه په مستا ونه کما ګوره دی او به وفات او ګوره زما بچي اده په تهمت لګئی دایاتو نرالل ولا یاتلی الله وی قسم دې نه کوي خواندان د فضل د مالدارتیا منکم لستا سنا وسات او د فراخه ای او تو دا ور کولونه ثم رجا الى مستا بیا مستا ته صدیق اکبر واپس کم احسان چې ور سره مخ کې کاو دا غینا هغه احسان ور سره شروع کو ابن کثیر په دې ځای ویلي موږ لپاره سبقونه دي عجیب سبق ده دنیا کې نن خبرې دی خمکه و بد نشته ان چا سره خمکه پالون کې نه ده چې بل ور سره خکې نو د مر سره خکې نه نه واصل هغه چاته وای سل رحمی پر پالون کې هغه چاته وای څوک چې در سره پرې کوي او تور سره خپل ولی پاله بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مرد احسن الا من اسا نیکی کن با بدی نیکی با نیکی کار حمار است نیکی کوا سره د بدای نه لعنت به وکړي چې په دې باندې په دنیا او په آخرت کې او د دې لپاره عذاب دلوي پاورس چې گواہی به کوي په دې باندې چې به د دې ولا سن د دې او په د دې او پاغه چې دې عمل کاو پدا ورځ باندې یا پرور کې الله دی وتا دینهم الحق جزاء د دین د دیو په انصاف باندې ويعلمون او دیو پويږي چې یقینا الله الخبيثات للخبيثين سومانه یو معنا ده پلیت اخلاق د پلیتو سړو د پاره دی پلیت سړی د پلیتو اخلاق د پاره دی یا الخبیثات پلیت کارونه پلیت خبره د پلیتو سړو سره دی او پلیت سړی د پلیتو خبره دا پلیت خبره دا ناکاره خبره